بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتکاف في العشر الاواخر خا اعتکاف په اخرنو لس ورځو کې دی باب کې امام بخاری په سر کې په باب کې دام راوړي چې اعتکاف په ټولو جمعاتونو کې کی کیږي ځکه وجه دا ده منګه د اعتکاف حوالی سره په تیر درس کې دا منګه ویلي دي چې د اعتکاف حوالی سره درې اقوال دي یو قول خدا دی چې اعتکاف په هر جمعات کې کی کیږي ځکه د قران آیت عام دی د دې احنافم قائل دي او امام بخاری هغم والاعتکاف فی المساجد کلها په دې سره اشاره کوي چې اعتکاف په ټولو جماعتونو کې کیږي دویم قول پکې دا دی چې اعتکاف دا په جامع مسجد کې کیږي چې په کوم جمعات کې د جمعې منځ کیږي لکه امام شافعي رحمه الله غد دې قائل دی او دریم قول چې پای کې مزید تنګی ده هغه دا چې اعتکاف صرف په مساجد ثلاثه کې یعنی مسجد حرام مسجد نبوي او مسجد اقصا صرف په دې کې جایز دی د امت بعضی علما هغه د دیم قائل دي باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد كلها مساجد د عام دی او تاسو مې یو ځای کیږي د دې بیبیانو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په جمعاتونو کې حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان نبی علیہ الصلات والسلام اغیب اعتکاف کو د رمضان د اخیرنی عشری د اخیرنو لس ورځو د غی اعتکاف به کو دا د الله د پیغمبر د غی سنت طریقه وا امام بخاری به مخ کې باب کې دي چې یو سړی کې اعتکاف د رمضان په درمیاني عشره کې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دغم ثابت دي بلکې یو سړی کې د ټول رمضان داغي اعتکاف کوي دام جایز ده دا حدثنا عبد الله ابن یوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان نبی له صلوات و سلام به د اخیرنو لسو ورځو د د رمضان اعتکاف کو حتی توفاه الله تعالی تر دې چې الله دا غي نه روح قبض ک او تر دې چې هغه وفات شو یعنی تر د وفات پوری د الله پیغمبر اغي اعتکاف کړي دي حتی توفاه الله تعالی حیات الانبیاء والا نه تپوس وکړه چې ته بخاری منی نه قران منی او نه بخاری منی حتی توفاه الله تعالی تر دې چې الله تعالی هغه وفات ک ثم اعتكف ازواجه من بعده او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غ بیبیانو اغي اعتکاف کړي دي د الله د پیغمبر نه بعد د بیبیانو حواله سره دا براشي غالبا مخکي باب اعتکاف النساء ته بد دي ذکر وکړو چې د زنانو اعتکاف هغه څنګه دی په جمعات کې اگر چې دا موږ په لومبني درس کې ویلیم دی خو لیکن التبه مزید وضاحت کو ثم اعتکف ازواجه من بعده او بیا اعتکاف کړو د نبی له صلوات و سلام بیبیانو من بعده دا غینه بعد حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان نبي عليه الصلاه والسلام اغيب اعتكاف کو فی العشر الاوسط پاغه درمیانه عشره کی من رمضان د رمضان نا فاعتکف عاما یو کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف وکړ حتا اذا کان لیلۃ 21 تر دې پوری چې کله یو وشته مشپشوا د شلمی روش شلم روجه ختم شو چې یوشتم شپه هغه شروع شو حتی اذا کان لیلت 21 تر دې چې یوشتم شپه شو وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتکافه او دا هغه شپه وا چې نبی له صلوات و سلام د دې په سباله باندې به د اعتکاف نه وته وهي الليله التي او دا هغه شپه وه يخرج چې راوته به من سبيحته د دې په سباله باندې چې سار منځو کی من اعتکافه د خپل اعتکاف نه یعنی مثلا که یو سړی د رمضان په اخیرنۍ په درمیانه عشره کې اعتکاف کوي نو اسی خو چې شلمه روجه هغه ختم شي او یوشتمه شپه شروع شي د ماخام وخت داخل شي نو د په هغه وخت کې مراوتی شي د یوشتمه شپې بالکل په آغاز باندې خو لیکن خه طریقه دا د افضله چې دا د یوشتمه شپه دام په جمعات کې تیر کی او به په سبا لبانی چې د سهار منځو کی نو چې داغې نه بعد د کور ترا واپس شي وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتکافه او دا یوشتمه شپه دا هغه وا چې راوته با د دې په سبا ل باندې من اعتکافه د خپل اعتکاف نه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بیا زمانه هیر کړې شو او مخکي منګه په ليله القدر کې داغي د د هیریدو هغه سبب چې هغه د دوو صحابه او دای په خپل منځ کې هغه جنگ او داغي هغه اختلاف وقد رايتني وقد رايتني اسجد في ماء وطين او ما خپل ځان ولید خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلی او ما خپل ځان ولید چې زه سجده کوم په وبو کې او په خټو کې من سبیحتها داغه په سباله باندې یعنی په سباله چې زه مونږ کوم نو په وبو او په خټو کې زه سجده کوم وکان المسجد علی عریش او جمعات علی عریش په دی باندې د کجورو هغه پانی هغه پرتی وی نو فوقف المسجد یعنی په چت باندې چونکه د کجورو پانی وینو باران چې څنګه بهر وریدو د سی په جمعات کې وریدو فوقف المسجد نو پس جمعات وبید داغي هغه چت هغه اوسسید فبصرت عینایا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سترګو د الله پیغمبر اولی د علا جبهته داغه په تندی بانی اغا نخی د اوبوی اوبته راسسی دی و تینی او د خټو اغا نخی ما د نبی علی سلام په تندی کې ولیدي من صبح 21 د یوشتمه په سباله باندې باب الحائض ترجل راس المعتکف حائزه زنانه هغه حجومات ته نشي رادن نکیدي ها البته که معتکف او معتکف بغیر د ضرورت نه هغه د جمعات نه بهر نشي راوته خو لیکن که معتکف هغه سر را بهر کی څنګه چې د الله د پیغمبر کور داغي دروازه جمعات ته هغه بهر راوتا نو عائشه التن ورزي او د نبی له صلوات والسلام دا غي خپې په جمعات کې دي صرف سره په کړکۍ کې په دروازه کې را بهر کړي دي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها غیلان دی لوخه یې خې دی د الله د پیغمبر ویخته اغه لویو او عائشه رضی الله تعالی عنها اغه سره ولوینځه او بیا ولګمنس کړي دي د دې وجنه حایزه په دې حال کې صرف عبادت نشي کولای نور باقی ماندا د دنیا چې کوم هغه ضرورت او د حاجت کارونه دی هغه ټول کولای شي ډوډۍ په خولې شي ډوډۍ در کولې شي د هر څه کولې شي عن عائشه رضی الله عنها قالت کان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یسغی الی راسا راخکته به که ماته راسه خپل سر ماته به خپل سر هغه راخکته که ماته به میلانو که یعنی ما زما طرف ته به راخکته که وهو مجاور فی المسجد په داسې حال کې چې نبی له صلوات والسلام هغه اعتکاف کوونکو مجاور جوار اصل کې گاونډګیرت ته وایي مجاور یعنی دا اعتکاف کوونکې هم اصل کې دی د سیدل گویا کې د الله گاونډي دی او هو مجاور فی المسجد په داسې حال کې چې نبی له صلوات والسلام اعتکاف کوونکې او بجمعات کې نو فورجله نو ما باغله سرګ منځو وانا حائض په داسې حال کې چې زبا د حیز نوما باب لا يدخل البيت الا لحاجه معتکف د قضای حاجت د پاره او مغه ځای ته ځي کله چې په جمعات کې د قضای حاجت دا غي ځای نه نو انسان چې کوم قریبي ځای دی کاغه مثلا بهر سکولاو میدان دی پټې دی یا ککوري نږدې دی اغه ځای ته د قضای حاجت د پاره اغتلی شي دارنګ لحاجتن چونکه حاجت عام دی نو قضای حاجت دا هو پکې په طریق اولا سره شامل دی که د معتکف د پاره د خوراک او د سکاک راوړون کې سوک نه نو د تلیشي خوراک د دا غزې نه راوالي قخري به په جمعات کې پاغه خپل د اعتکاف په ځای کې لا يدخل البيت الا لحاجه او نور باقی ماندا نور چې کوم حاجتونه دي چې آیا د مریض ته پوس لتلی شي د جنازي منځ کولی شي نو دغه لدی نزي لا يدخل البيت الا لحاجت ندی داخليږي معتکف کور ته الا لحاجت مگر د حاجت د پاره حدثنا قتيبه حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروه وعمره بنت عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلی الله علیه وسلم قالت د ام المؤمنین نه روایت دی وان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ليدخل علی راسه وهو فی المسجد فارجله خ اگر ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ليدخل علی راسه اغبا رادن نک علیه یعنی زما کور ته چونکه د د عائشی حجره سره خوا کې وا او داغي غور او جمعات طرف ته کولاوی دو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بشک او د الله پیغمبر چې هغه به رادن نک زما کور ته راسه خپل سر او هو فی المسجد او د الله پیغمبر په جمعات کیو فورجله نو ما به لويخت ګمنس کړل او به ول پاکو وینځل او به ول ګمنس کړل وکانه لا يدخل البيت الا لحاجه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کور ته نه رادن نکیده الا لحاجه مگر د یو حاجت د پاره اذا کان معتکفا کله چې باغه په اعتکاف کیو باب غسل المعتکف د معتکف داغه سر وینځل یا د بدن وینځل سر وینځل یا بدن وینځل خاپدی کی پکار دا د چې معتکف چونکه لکه لس ورځې دي نو په لس ورځو کې یو بنده اعتکاف کوي او به چې د انسان ویخته هغه غټ وي نو چې هغه بنده پاک نه کی نو د انسان هغه توجه عبادت تاغه نه برابرېږي د دې وجنه د سر وینځل لکه دام کې دی شي بل دا دا چې مثلا که یو معتکف هغه د قضای حاجت د پاره باتروم ته هغه زی تزي او په هغه زی کې د لمبا زی هم وي نو چې دې داسې نه کوي مثلا یو سړی په ګرمۍ کې بجومات کې ناشته نو دا نه چې د قضای حاجت د پاره په بی لذي او بیا ګرمي وشي نو د ګرمۍ دغه د غسل د پاره په بی لذي نه بلکې چې یو کار لتلې دی نو دی په هغه وخت کې د لمبام کولی شي چې زه د بدن هغه صفا شي چې کم نه کم دی د داغه خپل اعتکاف د زینا د هغه خپل حاجت د پوره کولو د پارزي باب غسل المعتکف د معتکف د هغه سر وینځل یا د هغه بدن وینځل حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن منصور عن ابراهیم عن الاسود عن عائشه رضی الله عنها قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم د دې روایتو نه معلومیږي ځکه په دې روایتو کې د نبی له صلوات والسلام د غسل ذکر نشتا صرف د دې سر د وینځلو دا ذکر راځي د دې د دینه دا معلومیږي چې لکه معتکف دی به د لمباګانو د پاره یو خو هغه د مثلا انسان ته احتلام وغیرہ غرا شي اخو بیل خبره ده خو د لمباګانو د پاره به د غیر ضروری دی به نوزی د خپل اعتکاف د زینا او نور ما ویلې کې یو سړی قضای حاجت لتلې دی او په غزه کې د لمبا زیم شته دی نو د پامغه وخت کې لکه دی لمبلې هم شي خو چې فلفور واپس راځي عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض نبی علیہ الصلات والسلام هغه بزما سره بدن لګاو وانا حائض په داسې حال کې چې زه بد هیز نوما ځکه په هیز کې صرف د د جماع نه منع ده نور باقی مانده خزه او خاوند هغه د یو بل سره بدنونه هغه لګولی شي وکانه یخرج راسه من المسجد او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپل سر را بهر ک د جمعات نه وهو معتکف او هغه په اعتکاف کیو فاغسله نو ما باغل سر اوینځ او زبا په هیڅ کیو ما باب الاعتکاف لیلا اعتکاف د شپې خ امام بخاری داغه په نسبانی د اعتکاف د پاره روجا هغه ضروری نه ده د دیو جن هغه داوی کې یو سړی د شپې اعتکاف کوي نو دام جایز ده دا خو لیکن خپل بخاری کې با مخ کی روایت کې راشي خپله بخاری کی به مخکی یو روایت کی راشی چی لکه باب نمبر 15 کې هم دا مسله بیا دوباره راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الانکه د بخاری په 3144 کې 3144 نمبر حدیث کې پای کې دا راځي چې انه کان علی اعتکافی انه کان علی اعتکاف یوم فی الجاهلیه په هغه روایت کې حضرت عمر وی چې په ما باندې په زمانه د جاهلیت کې د یو ورځې اعتکاف پاتیو نو حالانکه پای کې په خپل د یوم ذکر راغلی دی څنګه چې مثلا منګه په خپل جبه کې وایو چې زبه یو ورځ نو په ورځ کې ورځم شاملې او شپم شاملې دارنګ عرب چې کله لیل ذکر کی نو مراد یعنی هغه ورځ هغه مو سره شامل ای 24 غنټی هغه ته مراد وی باب الاعتکاف لیلا د دې وجه نه کم چی هغه سنت اعتکاف ته یا مثلا کم چې واجب اعتکاف ته د نظر په شکل کې چې یو سړی نظر منلې یا چې کوم هغه سنت مؤکده اعتکاف ته نو هغه پوره د 24 غنټو د پاره چې هغه سره روجم ضروری ده باب الاعتکاف لیلا اعتکاف د شپې حدثنا مسدد قبارحال د امام بخاری د دې باب تړلو نه دام معلومیږي چې د امام بخاری په نسبانی یو سړی هغه د شپې اعتکاف کولی شي که د ورځې اعتکاف هغه سره نم وي باب الاعتکاف ليلا اعتکاف د شپې حدثنا مسدد حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت عمر د الله د پیغمبر نه تپوسو ک نو وی ویلی كنت نظرت فی الجاهلیه او مزه چې ما په زمانه د جاهلیت کې نظر منلیو چې زبا په مسجد حرام کې د یوې شپې اعتکاف کوما نو آیا زه اوس هغه نظر هغه پوره کم ځکه انسان چې نظر ومني نو د دې نظر د منلو د انسان په طبیعت باندې یو بوج وی ترسو پوری چې پوره کړي نه ځکه د ځان باندې هغه کار لازم کړي چې په د لازم نو نو به د انسان په طبیعت باندې یو بوج وي نو اگر چې د په زمانه د جاهلیت کې په کفر کې دا نظر منلیو خو لیکن نظر دا د طاعت او د عبادتو د دې وجه نه د الله پیغمبرو ته فرمایل چې او فی بنظرک خپل نظر هغه دی پوره کا نظر دی پوره کا بل دا چې اسلام د طاعت او د عبادت که یو تن په زمانه د جاهلیت کې یو کار هغه منلیو نو اسلام خدا غ عبادت او دا غ طاعت داغي مزید تاکید کوي یعنی اسلام د زمانه د جاهلیت د هرې خبرې رد نه کوي بلکې ډېری خبرې هغه چې د هغه وخت نه را رواني او په زمانه د جاهلیت کې هم دا شی وو په هغه وخت کې هم اعتکاف هم اعتکاف مو لکه دلته دینه معلومیږي ان اعتکف لیلتا نو چې زه اعتکاف کوم د یوې شپې په مسجد حرام کې نظر دا شی مو اعتکاف مو نو اوف بنذرک هغه خپل نظر هغه دی پوره کا بل دا پدی کی محدثین دغه بحث هم کوي چې آیا کفار مخاطب بالفروع دی او کنا مخاطب بالفروع یعنی دی د احکامو کم چې هغه فروعي احکام دي منځ دی روزه ده حج دی زکات دی چې آیا دی دغه مخاطب دی او کنا نو په دې کې د علماو د یوې ډلې خو قول دا دی چې کفار مخاطب بالفروع نه دي بلکې کفار اولا د مخاطب د ایمان دي خو لیکن بعض روایت هغه د دې خبرې تایید کوي چې کفار مخاطب بالفروع هم دي نو ټيک ته خطاب ته د فروع کولي شي خو ليکن قبليږي دي په دي نه چي هغه اصل شرط د ايمان هغه سره نشته نو اوف بنذرک هغه خپل نظر هغه دي پوره کا اوس هر کله چي دي ايمان راوړ نو اوس هغه مانع پاتې نشه بلکې خامخا اوس هغه نظر هغه پوره کا په دې بدل الله اجرم درکي باب اعتکاف النساء د زنانو اعتکاف د سړو د پاره خو اعتکاف دا په کور کې د نشي کولې ولکه د سړو د پاره خو بل اتفاق جمعات ته د زنانو د پاره هم په جمعات کې اعتکاف دا پکار دی باقی مانده په کور کې اعتکاف هغه کیږي نه خو ليکن د امام ابو حنيفه او د بعضې نورو فقهاو داغي قول دا دی چې په کور کې هم اعتکاف هغه کې دی شي لیکن دا یاد ساته چې کم سنت اعتکاف دی هغه کیږي نه او نور باقی مانده د عبادت لپاره انسان یوځای هغه خاص کی او په روژه کی په رمضان کی یو ځای کی لکه عبادت کوي نو د عبادت د پاره یو ځای خاص کول چی زه د الله عبادت په زه په تنهایی کی وکم نو دغه جایز ده باب اعتکاف النساء ځکه دلته چې دا کم روایت راځي نو په دې کې زنانو د الله د پیغمبر بیبیانو په جمعات کې خیمه تړلې دي حالانکه کورونه د یو سره بالکل خوا په خوا دي بلکل د هغې هغه ورونه مسجد نبوي ته هغه را کولاویږي ځکه د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها داغي په کور کې خو هیڅ اختلاف نشتا چې د الله پیغمبر سر روباسي د د اعتکاف د زینا او عائشه ولسرینځي ام المؤمنین عائشه چې دنو اغم ځان له بجمعات کې خیمه تړي مقصد دا دی چې کوم سنت اعتکاف دی نو هغه د جمعات نه غیر په بل ځای کې کیږي نه ها البته زنانو کوم فقهاو چې دا قول کړی دی چې زنانه په کور کې اعتکاف کولی شي نو مقصد دا دی چې په کور کې د هغه د اعتکاف هغه هيئت جوړولی شي چې ځان له د عبادت لپاره یو ځای خاص کی او الله بولا جرور کی باب اعتکاف النساء د زنانو اعتکاف حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د رمضان په اخرنی عشره کې اعتکاف کوو فكنت اضرب له خباء نو مزه چې ما به اواله د نبی له صلوات و سلام د پاره یو خیمه خبا خیمه یعنی د دې ذمہ داری دا عائشی رضی الله تعالی عنها سره وا ما به نبی له صلوات و سلام له خیمه اواله ځکه چې د دې هغه د اجري هغه ور داسې مسجد نبوي ته کولاوي ده او د نبی علی سلام خیمه چې ونه دا بالکل د دې دغه د کور د ور سره جمعات طرف ته دغه طرف ته به ولواله نو مزه چې ما به اواله د نبی علی صلوات والسلام د پاره خیمه فیصلی الصبح نو نبی علی صلوات والسلام به د سحر منځ وک ثم يدخله او بیا باغه د اعتکاف خاني ته غي ته به داخل شو که اصل کې د نشوي خو به جمعات ته د شپې نو د شپې نه بهونو په جمعات کې به عبادت وک خو به به چې کله د سحر منځ به وک نو د سحر د منځ نه بعد با بیا د اعتکاف غزې ته هغه به داخلي د ځکه چې اعتکاف دا د د ماخام سره شروع کیږي فاستأذنت حفصه عائشه نو اجازه تو غوښته حفصه د عائشه رضی الله تعالی عنها نه ان تضرب خباء چې د دې د پاره هم یو خیمه هغه وی نو فاذنت لها نو عائشه اغیله اجازه ورک نو فضربت خباء نو اغیله هم یو خیمه هغه جوړ کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې څنګه چې عام طور باندې موږ په درس کې دا خبره کو چې په دای کې دوه پارټیانې وي یو پارټي چې و نو دا د عائشه رضی الله تعالی عنها وا او بل پارټي هغه د د زینب بنت جحش وا نو د عائشه په هغه پارټي کې حفصه رضی الله تعالی عنها هغه دا او دا نوري بیبيانې دا په دې بل پارټي کې وي نو عائشی رضی الله تعالی عنها لا نو حفصه رضی الله تعالی عنها عائشی ته ویلی چې زم اعتکاف تکینما نو مالم اجازه راکا نو فاستاذنت حفصه عائشه نو اجازه طلب کا حفصه عائشی رضی الله تعالی عنها چې ان تضرب خباء چي ددې دپاره هم يو خيمه هغه ووهه نو فأذنت لها نو عائشې هغې له اجازت ورکړ ځکه چي ددې خيمو ددې د لګولو ذمه داري الله د الله پيغمبر دې له ورکړې وه عائشې له نو فضربت خباءا نو حفصي رضي الله تعالی عنها هغې هم خيمه وواله نو فلما رأته زينب بنت جحش هر کله چي وليده دا خیمه زینب بنت جحش ولیدا نو ضربت خباء اخر نو اغي د ځان د پاره بل خیمه اغه اواله په جمعات کې نه د الله د پیغمبر نه اجازه طلب کو او نه د عائشی رضی الله تعالی عنها نه اجازه واغست فلما اصبح النبي صلی الله علیه وسلم هر کله چې نبی له صلوات و سلام سبا ک او په سهار کې ولیدل رال اخبیا او خیمه په جمعات کې ولیدي نو فقال نو وی ویل ما هاذا دا سدي نو فوخ برا نبی له صلوات والسلام له خبر ورکړي شو چې د غرنګي حفصي چې دینو د عائشې نه اجازه غوښته نو دی له خیمه جوړه کړه خو زینب چې ده نو هغې بغیر اجازته هغې هغه خیمه هغه والې ده د ځان د پاره نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر ویلی چې آل بر ترون بهن چې آیا نیکی تاسو خودنه کوي بهن په دې خیمو وهلو سره یعنی تاسو د دې خیمه په والو سره تاسو د دې هغه د نیکۍ ښودنه کوئ یعنی دا خو نیکی نه ده دا خو هسې بنتوب دی په خپل منځ کې نو آل بر ترون بهن بل روایت کې دام راځي چې آل بر تردن بهن چې آیا نیکی تاسو اراده کوي په دې خیمو سره چې تاسو به د خیمي وخی او تاسو د نیکی اراده کوي یا تاسو خودنه کوي په دې خیمو وهلو سره بلکه دا خو د یو بل سره په بنتوب کې او په قصد کې لکه دا د اعتکاف ته دا ناسته ده د دې وجه نه نبی له صلوات والسلام دی له د زجر د پاره هغه اعتکاف هغه پری خود او بیرستو په شوال کې د رمضان نبات په بل میاش کې اعتکاف کړي دي فترک الاعتکاف ذلك الشهر نو نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف د دغه میاشتې د رمضان هغه پریخود او ثم اعتکف عشر من شوال او به لس ورځې اعتکاف هغه د شوال په میاشت کې د اختر په میاشت کې کړی دی د دغه لس ورځو د اعتکاف د پوره کولو د پاره باب الاخبیه فی المسجد په جمعات کې خیمه وهل او دا د دې د پاره چې انسان د عبادت د پاره یکسوی راشي او د د هغه توجه هغه نه خرابيږي ځکه چې خلک تیریږي را تیریږي د انسان هغه ته توجه هغه خرابيږي د دې وجه نه بنده ځان له ساده روخي او زاد الله په عبادت کې او په ذکر اسکار پای کې مشغولې باب الاخبیه فی المسجد په جمعات کې خیمه وهل حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه ان يعتکف چې هغه اعتکاف وکي د رمضان په اخرنۍ عشره کې به عموما هغه اعتکاف کو فلم من صرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف نو هر کله چې راو ګرځید د منځنا الى المكان الذي اغزه ته راو ګرځید اراده چې کمزې کې اراده کوله د اعتکاف د کولو نو اذا اخبيه نو ناسا په خيمي ولیدلې غني خباء عائشه، یوه خیمه د عائشې لګېدلې ده، وخباء حفصه او یوه خیمه د حفصې لګېدلې ده او بله خیمه هغه د زینب لګېدلې ده. نو فقال، فقال نو وی ویلي، اء چې البر تقولون، تقولون بهن، خا فقال البر تقولون بهن، چې آیا د نیکۍ تقولون، محدثین معنی کوي لکه فتح الباری کې ابن حجر هغه معنی کوي چې دلته تقولون په معنی د تظنون دی یعنی قول په معنی د ځن باندې چې آیا د نیکی تاسو ګمان کوي بهن په دې خیمو وهلو سره یعنی تاسو په دې طریقه باندې صد نیکی اراده کوي یا د نیکی خیال کوي بلکه دا خو د الله د رضا د پاره کار نه دی بلکه دا خو یو بل سره سي په بنتوب کې مقابله ده ثم انصرف او بیا را وګرځیده فلم یعتکف نو د دغه رمضان د اخیرنی عشری اعتکاف د سره اونک حتا اعتکف عشرا من شوال تر دې پوری چې د شوال د لس ورځو اعتکاف هغه وک مقصد دا دی چې د رمضان نه علاوه انسان په په نورو میاشتو کې هم اعتکاف کولی شي خو چې بنده روزه ونیسي او دارنګي د د الله عبادت کوي باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد چې آیا یو تن یو معتکف هغه د خپل حاجت د پاره د جمعات دروازې پورې هغه راوتی شي بالکل راوتی شي لکه مخکې هغه ذکر شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي بی هغه راغلی و صفیه رضی الله تعالی عنها نو د اعتکاف په حالت کې صرف انسان چې هغه خپل شهوت و غیره دغه سيزونه دانشي کولې نور باقی مانده د ضرورت مطابق خبري د اعتکاف په حالت کې بیبي بی د خپل خاون سره هغه کولې شي حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته صفيه د نبی له صلوات والسلام بیبي د خبر ورک انها جاءت الى رسول الله داراغلی و د الله پیغمبر لا تزوره فی اعتکافی د الله د پیغمبر ملاقات لراغلی و د نبی علی السلام د اعتکاف په دوران فی المسجد جمعات ته فی العشر الاواخر من رمضان د رمضان په اخرنی عشره کی فتحدثت عنده ساعتا نو هغه خبرې وکړي د الله د پیغمبر سره ساعتا یو ساعت یو غړې خبرې وکړي ثم قامت تنقلب او بیا ادریدا او هغه واپس کیدا یعنی کور ته واپس تلا فقام النبي صلی الله علیه وسلم معها نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا غي سره ودرې دو ځکه د دې کور د نورو بیبيانو په نسبت باندې لګ معمولی څه فاصله کې دی نو فقام النبي صلی الله علیه وسلم معها يقلبها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرې دو او دا شپه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي سره ودرې دو يقلبها او غي واپس کوله حتی اذا بلغت باب المسجد تر دې پوری چې د جمعات دروازې ته را ورسید عند باب ام سلمہ د ام سلمی داغه دروازې خوا کې مر رجلان من الانصار رڼاګانی وین شپه دا تیار ده د انصارونه یو دو سړی هغه تیریدل فسلم علی رسول الله نو اغي دوانو سلام وک د الله په پیغمبر باندې او لګ تیز شو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دوانو صحابه ته ویلي علی رسلکما صبر وکي دا زما بیبي انما هي صفيه بنت حيي دا زما بیبي صفيه بنت حيي دا فقال نو هغه دوه صحابه ویل سبحان الله پاکی د الله لا اې د الله پیغمبره وکبر علیهما او د پاغي باندې دا خبره درنه ولګیدا یعنی گویا کی د الله د پیغمبر زمنګ په باره کی دا خیال راغی چې ګینه زمنګ پړه کی د الله د پیغمبر متعلق څه شک راغلی دی حالانکه زمنګ پړه کی خدا خبره د سر نه نه تیر شوی خو لیکن د الله پیغمبر هغې ته وضاحت وکړو چې دا ما سره زما بي بي ده ځکه چې بړه کې شک را نشي نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر دغه صحابه ته ویلي چې نه نه زه په تاسو باندې شکی نه ما خو ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم شیطان دارسیږي بنی آدم ته مبلغ الدم د وینی د رسیدو په شان یعنی شیطان دا ګرځي د ابن آدم په رګونو کې مبلغ الدم لکه د وینی په شان نو د سینو چې هغه تاسو په زړونو کې وسوسه پیدا کی و انی خشیت او زه او یریدم ان یقذف فی قلوبکما شیئا زه ویرېدم چې شیطان ستاسو په زړونو کې څه وسوسه هغه لړه نه کړي، هغه ونه غورځوي. د دې وجې نه یو سړي له د خپل ځان نه هغه تهمت دفع کول دا سنت د پیغمبر دی، دارنګه بل طرف ته د خپلې ښځې نوم اخستل د د پردو سړو مخکې لکه دام جائز ده، په دې کې څه ممانعت هغه شته دی نه. باب الاعتکاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحه 20 د نبی له صلوات و سلام وتل د اعتکاف د زینا د د شلمې روجي په سبا ل باندې خا اگر چی یو سړی چې د پوره لسو ورځو اعتکاف کوي نو چې شلمه روجا هغه کله پوره شي نو چې ماښام کله نور پريوزي نو د هغې نه بعد دی د اعتکاف د ځای یعنې چې ویشتمه شپه شروع شي نو دی بیا د اعتکاف د ځای نه هغه راوتی شي د دې وجه نه علما د دې تاویل کوي چې د نبی له صلوات والسلام راوتل د شلمی روجی په سباله باندې مراد دا دی چې راوتل د اعتکاف نه چی یو سړی هغه د اعتکاف څادر وغیره هغه رالړه کی یعنی یو بنده تیاری د کور د تګ د پاره د سحر نه کولی شی وخروج النبی صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر اعتکاف ته ناستا او بیا راوتل د د شلمې روجی په سبا لباندی حدثني عبد الله او دلته صرف د اعتکاف نه راوتل مراد دي د اعتکاف دا غزینا د جمعات نه وتل هغه مراد نه دي حدثني عبد الله ابن منير سمع هارون ابن اسماعيل حدثني علي ابن المبارك قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت ما د ابو سعید الخدری نه تاسو کو چې هل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر ليله القدر چې تا آیا د الله پیغمبر هغه د ليله القدر په بیان باندې هغه تا اوریدلې دی قال هغه وی چې او اعتکفنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم العشر الاوسط من رمضان موږ د الله د پیغمبر سره د رمضان چې کوم درمیاني لس ورځې دي دا غي منګه اعتکاف وکړو قال دی وی فخرجنا صبيحه 20 نو منګ وروتو د د شلمې روجي په سبا باندې داغه د اعتکاف د زین راوتل دي د جمعات نه نه قال فخطبنا رسول الله ځکه دا حدیث الفاظ هم په دې دلالت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته تقریر وکړ صبیحه 20 او دا په جمعات کې دی صبیحه 20 د شلمې روزي په سباله باندې فقال نبی ویلي چې انی اریت ليله القدر مالت مات ليله القدر اگر او خود له شو چې ما ځان ولید چې زه سجده کومه په اوبو کې او په خټو کې یعنی باران بشوي ومن کان اعتکف مع رسول الله او چا چې اعتکاف د الله د پیغمبر سره په دې درمیاني عشره کې کړي دي نو فلیرجع هغه دی واپس شي هغه د خپل اعتکاف زیتا یعنی د دې د جمعات نه نوزي فرجع الناس الى المسجد اغرالا فمطرت نو باران اوریده و اقیمت الصلاه او د سحر د مانزه د پاره اقامت وکړې شو سحر مونږ هغه ادرید فسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی التین والماء او د الله پیغمبر ای په خټو او په اوبو کې سجده وکړه د سحر مونږی په خټو کې او په اوبو کې وک چې هغې ته یو بیماری وي نو هغه په دغه حالت کې اعتکاف هم کولی چې څنګه چې نور عبادات کولی شي دا مسله بار بار تیر شوې ده ها البته د د هر منځ د پاره باغ ځان لا او دس بکی تازه حدثنا قتيبه حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمه عن عائشه رضي الله عنها قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالی عنها فرمایي چې اعتکفت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم امرأة او دا په حیز باب کې دا بار بار دا روایت تیر شوی دی چې دا زنانه چې دنو دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا بعض روایتو کې د زینب ذکر هم راځي خو زیات ام سلمہ مراد ده چې نبی له صلوات و سلام سره اعتکاف کو امراه په په یو ټب کی په یو خانک کی به اوبه واچولی او پایی کی به هغه کیناسته ددی دپاره چی لکه دهغی علاج وشی او دا وینه دای ودریږی فربما وضعنا الطست تحتها او نورو روایاتو کی راځی چی هغی به کیښود طست هغه لوښی تحتها د ځان نه لاندی وهی تصلی او هغی به بیا مونځ کوو باب زیارت المرأة زوجها فی اعتکافه یو زنانه هغه د اعتکاف په دوران کې د خپل خاوند ملاقات له هغه راتلی شي د اعتکاف نه به یو سړی اسې د ګپ شپ ځای نه جوړی ها د ضرورت په تحت باندې یو سړی راتلی شي د ضرورت خبره کولی شي حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حا وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي ابن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې وعنده ازواجه او د نبی له صلوات و سلام سره داغه بیبیانی اغم وی فرحنا نو اغي تلی خپل کورونو ته یعنی وقتن فوقتن به د الله پیغمبر لا راتل ملاقات د پاره نو اغي به وتل نو چې کله صفیه بنت حیی دا راغلې وه فقال لصفیه بنت حیی نو نبی علیه السلام صفیه بنت حیی هغې ته وی چې لا تعجلی جلدی مکوه حتی انصرف معک تر دې چې زه تا سره زما تر کوره پورې وکانه بیتها فی دار اسامه او داغي کور هغه په محله د اسامه کیو د مسجد نبوي سره خوا کی دار اسامه یعنی داسي یو محله غونتی وه نو پای کی ددی بیل کور وو وکان بیتها فی دار اسامه او داغی کور په دار د اسامه کی په هغه محله سرای د اسامه کی وو فخرج النبی صلی الله علیه وسلم معها د الله پیغمبر داغی سره رووته نو فلقیه رجلان د الله پیغمبر د دوو صحابه سره ملاقات وک من الانصار د انصارنا نو فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم اغي دوانو او قتل د الله پیغمبر ته او ثم اجازا او بیا اغي لک په جلدی سره د الله د پیغمبر نه مخ کی شو مخ کی تیر شو نو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام غ دوانو صحابه ته ویل تعالی یا راشی دوانا انها صفیه بنت حییدا زما بیبي بی صفیه بنت حییدا فقال نو غ دوانو ویل سبحان الله یا رسول الله اے دا الله پیغمبره الله لا پاکی دې نه زمنګ پزړه کې هیڅ شک نشتا قال وی ویل ان الشیطان شیطان ګرځي من الانسان شیطان ګرځي په انسان کې مجرد الدم پشان د د ګرځېدو د ویني باندې محدثین د دې جملې درې معنی کوي یو دا چې شیطان ګرځي په انسان کې مجرد دم پشان د ګرځېدو د ویني باندې یعنی څنګه چې په دې رګونو کې دا وینا دا حرکت کوي او منډه وهي نو دارنګ دا شیطان دا لکه د ویني د انسان په بدن کې ګرځي او دی چورلی دویمه معنا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان ګرځي په انسان کې مجرى الدم د ویني د ګرځېدو اغزه مراد تن رګونه دي یعنی شیطان ګرځي په رګونو د انسان کې انس شیطان ګرځي د د انسان په غرګونو کې په کومو رګونو کې چې نه ګرځي یعنی مراد ته نه غد رګونه دي یعنی دا شیطان دا د انسان په دې رګونو کې داسې منډي وخی لومبني تشبیه د ویني سره شوا او دویم د ویني چې هغه کم محل دی چې هغه ترګ وي شیطان پاغي کې ګرځي او درېمه معنا محدثین دا کوي چې شیطان ګرځي په انسان کې تر د ګرځېدو د وینې پورې، مطلب دا چې تر څو انسان ژوندی دی او د ده په دې بدن کې دا وینه ګرځي، نو د شیطان نه تر د مرګه پورې خلاصی نشته، بلکې شیطان هم دغسې وسوسې هغه اچوي او د هغه د وسوسو نه انسان نشي بچ کېدای تر څو پورې چې مړ نه وي. وإني خشیت أن یلقی فی أنفسکما، یعنې که یو وسوسه، یو شک، یو الزام په هغه باندې راځي نو ایا دې خپل ځان پاکي او صفايي بیانولی شي همدا روایت دی دوباره په بل باب تړلی دی بلکل خپله دفاع کولی شي حدثنا اسماعیل بن عبدالله قال اخبرني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن الزهري فلما رجعت هر کله چې هغه واپس کیدا نو مشا معها نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه سره تر کور پوری اغه لاړ نو فابصره رجل من الانصار نو د الله پیغمبر اولید یو تن د انصارونه دلته یو تن راځي او په هغه مخ کې حدیث کې دوه تنه یو تن د انصارو ناغه ولید فلما ابصره هر کله چې نبی له صلوات والسلام هغه ولید نو دعاه هغه روغخته فقال وی ویل تعال راشا هي صفیه دا زما بیبي بی صفیه دا وربما قال سفیان او په ډیر ځله به سفیان هغه به ویلی هذه صفیه دا صفیه دا فإن الشیطان یجری من ابن آدم شیطان ګرځي په بنی آدم کې مجردم پشان د ګرځېدو د ویني باندې قلت لسفیان د سفیان شاګرد هغه سفیان ته وی قلت لسفیان علی ابن عبد الله وی ما سفیان ته ویلی چې اتته لیلا چې آیا دا بیبي بی دا د شپې راغلی و نو سفیان وی وهل هو الا لیلا چې په دې کې چې آیا نه و مګر دا شپه و یعنی د شپې نه علاوه بل څه دغه کې دی شي چې هغه صحابي د هغوی په په زړه کي شک ځکه د ورځي خو زنانه هغه ليدل کيږي د الله پيغمبر هغه هم ليدل کيږي او د عام طور باندي يو زنانه چي د کوم کور وي او د الله د پيغمبر بيبياني خو صحابو پيژندلي نو د شپې نه علاوه د بل کوم وخت کيدای شي خو شپه وه نو یعنی بنده خبري ته سوچ نه کوي او سوال کوي اتته ليله چې آیا دا د شپې راغلی وه نو چې دا شپه نه ونه نور سو باب من خرج من اعتکافه عند الصبح یو سړی هغه د خپل اعتکاف نه په وخت د سبا کې هغه اوزي دا روایت مخکې بار بار تیر شو حدثنا عبد الرحمن ابن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الاحول خال ابن ابي نجي عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري قال واظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من د الله د پیغمبر سره د رمضان د درمیانه عشری اعتکاف وکړ فلما کان سبیحه 20 هر کله چې د شلمې روزي سبا شو نو نقلنا متاعنا نو منګه خپل سامان نقلنا متاعنا نو منګه خپل سامان هغه منګه خپل کورونو ته هغه اولیګ منګه منتقل ک د دې وجه نه دی لا په جمعات کې دی خو یو سړی یو معتکف چې لا شلمه روژه لا نه ده پوره دی د سحر نه هغه خپل سامان تړلی شي او هغه سامان کور ته لیږلی هم شي خو بهرحال دی به په خپله په جومات کې هر کله چې شلم د شلمې روژې سبا شو نو نقلنا متاعنا منګ خپل سامان هغه اولیګ خپل کورونو ته نو فاتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر زمون خواله راغې وی ویلی من کان اعتکفا چا چې اعتکاف کو زما سره د دې لس شپو نو فلیرجع الی معتکفه نو هغه د خپل د اعتکاف زی ته هغه واپس شي زکه په دې کې ليله القدر هغه ما اونموند فإني رأيت هذه الليله ما ولدا د ليله القدر په کوم حال کي ورأیتنی او ما خپل ځان ولید چي زه سجده کوم په اوبو کي او په خټو کي نو فلما رجع الی معتکفه هر کله چي نبی علیه الصلوة والسلام هغه خپل د اعتکاف ځای ته واپس شو قال ابو سعید الخدری وی وهاجت السما وهاجت السماء خ او وهاجت السماء من اخر ذلك اليوم او اسمان هغه وغرید او اسمان هغه وورید من اخر ذلك اليوم د دغه ورځې په اخره کې یعنی باران وشو وکان المسجد عریشا او جمعات په دغه وخت کې د قجورو په پانو باندې هغه پټو چت فلقد رايت على انفه نو ما د نبی له صلوات و سلام داغه په پوزه باندې و ارنبته او خصوصا داغه د پوزه په سر باندې ما اولید اثر الماء والطين د اوبو هغه نخي او د خټو هغه نخي باب الاعتکاف فی شوال په شوال کې اعتکاف کول په نورو میاشتو کې هم دا جایز دي روایت اسان دي دا باب دا ختمو حدثنا محمد اخبرنا محمد بن فضيل عن ابن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر رمضان کې اعتکاف کوو فاذا صلى الغداة هسې خو به د شپې نه هغه داخل شو خو چې طریقه د هغه سنت طریقه دا و چې خیمه هغه به له والی شو نو د شپې عبادت په جمعات کې وکړو فاذا صلى الغداة نو کله چې به د سهار منځو کنو دخل مکانه بیا به د اعتکاف غزه ته داخل شو الذي اعتکف فيه هغه د اعتکاف ځای چې کمزې کې به اعتکاف کو قال فسمعت بها حفصه نو حفصیم دا خبره واوریده نو فضربت قبه نو اغیم ځان لخیمه واله وسمعت زینب بها او زینب اغیم دا خبره واوریده نو فضربت قبه اخرى خو اغي ځان لبل خیمه اغه اواله هر کله چې د الله پیغمبر هغه د سهار د مون نه راو ګرځیده من الغدی د سهار د مون نه راو ګرځیده نو ابصر چې وی لیدل اربع قبابن چې په جماعت کې سم د خیمو څلور خیمې لګیدلې دي او د خیمو باران دی فقال نو وی ویلې ما هاذا داسدي نو فوخ برا د الله پیغمبر له خبر ورکړې شو خبرهن د د بیبیانو د حال دا او ته ویلې شو فقال وی ویلی ما حملهن على هذا سشي باعث ک په دی باندې على هذا یعنی د دې په کولو باندې دی سشي باعث کړل وی آل بر آیا تاسو د نیکی خودنه کوي په دې سره انزعوها دا ټول خیمه دا اونړوي او دا وباسي فلا اراها چې دا زونه وینم نو فنزعت اټول خیمه سره د الله د پیغمبر د خیمه نه هغه اونړ نړولی شو هغه لری کړی شو فلم یعتکف فی رمضان د الله پیغمبر په دغه رمضان کې د سره اعتکاف نک حتا اعتکف فی آخر العشر من شوال او د دې په بدله کې به اعتکاف وک د شوال په اخرنی عشره کې باب من لم يرى عليه اذا اعتکف صوما خ کوم علما چې هغه په معتکف باندې روجا هغه نه ویني یعنی داغي قول نه کوي چې د معتکف د پاره روجا هغه ضروری نه ده خو لیکن د نورو روایتونو معلومیږي چې یو سړی سنت اعتکاف کوي نو دی چې عبادت د پاره ځان له یو ځای خاص کړي نو دی به سره روژه هم نیسي باب من لم یرا علیه دا صومن دا د من لم یرا علیه سره تړلې دی څوک چې نه ویني په روژه دار باندې په یو کس باندې په معتکف باندې صومن روژه اذا اعتکف کله چې هغه اعتکاف کوي حدثنا اسماعیل ابن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه انه قال یا رسول الله اے دا الله پیغمبر انی نظرت فی الجاهلیه ما په زمانه د جاهلیت کې یو نظر منلیو ان اعتکف ليله چې زه به اعتکاف کوم د یو شپې او په نورو روایتو کې د ورځې ذکر هم راځي چی زه به اعتکاف کوم د شپی فی المسجد الحرام په مسجد حرام کی نو نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عمر ته ویلی او فی نظرک خپل نظر هغه دی پوره کا نو هغه دی یوی شپی اعتکاف هغه کړی دی دا مغه روایت ته باب اذا نظر فی الجاهلیه یو تن که په زمانه د جاهلیت کی نظر منلی دی یو عبادت ان یعتکف چې دی به اعتکاف کی او ثم اسلم او بیا د اسلام راوړي نو اسلام خو هغه کارونه هغه په طریق اولا سره پوره کوي حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامه عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر ان عمر رضی الله عنه نظر فی الجاهلیه حضرت عمر په زمانه د جاهلیت کې نظر منلیو ان یعتکف فی المسجد الحرام چې دی په مسجد حرام کې اعتکاف کوي قال داوی چې اوراه لیلتن زما خیال دا دی چې د یوې شپې هغه نظر منلی وو نو فقال له رسول الله د الله پیغمبر هغه ته ویل چې اوس دی هغه خپل نظر هغه پوره کا باب الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان څنګه چې موږ مخکې ویلي اعتکاف د رمضان په ډومبنو لسو کېم کیږي په منځنو کېم کیږي او پرستو کېم کیږي او سنت طریقه پرستنو لسو ورځو کې ده او کم کال باندې چې نبی له صلوات والسلام هغه وفات کیده د الله پیغمبر به هر رمضان کې د لسو ورځو اعتکاف به کو د اخیرنو لسو شپو فلما کان العام الذي هر کله چې هغه کالو چې په کم کال کې د نبی علی سلام روح قبض کړي شوی دی نو اعتکف 20 یوما شل ورځې هغه اعتکاف کړي دی ځکه په دغه کال باندې د جبرئیل سره دو ځله د قران هغه دور او معارضه شوی ده باب من اراد ان يعتکف کم سړی چې هغه اراده وکړي د اعتکاف او ثم بدا له ان یخرج او بیا هغه ته راخکار شي چې دی د دې اعتکاف نه اوزي یعنی اعتکاف په منځ کې پری دي نو جایز ده دا موږ مخکې په لومبني درس کې دا خبره موږ کړې و چي يو سړی چي مثلاً هغه اعتکاف را شروع کړي نو په دې کي د هري ورځي اعتکاف هغه ځان له ځان له مستقله ورځ ده مثلاً يو تن د پنځو شپو اعتکاف ته کيناست ناست خو دی د لسو شپو په نيت باندي دی خو ليکن د پنځو ورځو اعتکاف د وکړ او دی بيا د اعتکاف پنځه ورځو نه بعد دی پريدي شپږمي ته دی ايسار نه شي نو په ده باندي د دې وروستو شپو اعتکاف هغه په لازم نه دی. ځکه وجه دا ده چې په اعتکاف کې د هرې ورځې اعتکاف به دا ځان له مستقله ورځ ده بس چې کمی پوره که پوره که ها که یو ورځې په منځ کې په نیمه کې پرې خدا نو آینده دی بیا دا غیوی ورځې هغه اعتکاف هغه دی رو ګرځي حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرا بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر وک چې ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان چې د به اعتکاف کوي د رمضان د اخیرنو لس شپو نو عائشی ته اجازه طلب کو نبی علیہ السلام غیل اجازه ورک حفصی ته پوسوک د عائشی نه چې دی لدیم اجازت دیلم اجازت واخله د الله د پیغمبر نه نو ففعلت عائشی هم دا څه وکړه چې دغه د پاره د الله د پیغمبر نه اجازت واغسته فلما رات ذلك زینب بنت جحش هر کله چې زینب بنت جحش دا ولیدل نو امرت ببناء نو اغیم د د خیمی د وهلو داغي حکم وک فبنی لها نو اغیلم خیمه اواله شو قالت عائشه فرمایي او د الله پیغمبر کله چې هغه د سحر منځو کو ان صرف الی بنائه نو هغه غخپلی جوړ کړی شوی خیمه تر واپس شو نو فابصر الابنیه د الله پیغمبر غنی خیمه هغه اولی دی فقال وی ویلی ما هاذا داسدی قالو نو وی ویلی چې دا د عائشی خیمه ده د حفصه ده او د زینب ده نو د الله پیغمبرو فرمایل البر اردن بهذا چې آیا دوی په دې باندې د نیکۍ اراده کوي نه بلکې دا خپل منځ کې اسی بنتوب دی ما انا بمعتکف زه خو اعتکاف نکوما فرجع د الله پیغمبر را واپس شو فلما افطر هر کله چې هغه اختر ک یعنی د اختر میا شروع شو نو اعتف اعتکف 10 من شوال نو د شوال په میاش کې دا غاخرنو لس ورځو داغي اعتکاف یو کو څنګه چې مخکې روایت کې تیر شو باب المعتکف يدخل راسه البيت للغسل یو معتکف چې هغه خپل سر هغه خپل کور ترادن نکی للغسل د د وینځلو د پاره حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت ام المؤمنين عائشه وا چې دی به ږمنځه او د الله پیغمبر له سر وهي حائض او ام المؤمنین دا په حالت د حیض کې وه او د الله پیغمبر هغه به اعتکاف کوونکې او په جمعات کې صرف سر به بهر رئیسته او په غور کې وهي فی حجرتها او ام المؤمنین عائشه به په خپل حجره کې وه او ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها غو په خپل غو حجره کې وا یونا ولها راسه او نبی له صلوات و سلام باغ خپل سر د دې طرف ته به ټټ کړو او د دې طرف ته به ښکته کړو او عائشه رضی الله تعالی عنها به لسر وینځ او به به لګمنز هم کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین